چاچ ولي دلا مياشت رمضان وحده غشي ولي دلا بل چا نوې سره ولي دلا يو سړي ولي دلا يا يو شدي ولي دلا سوا مدای به وجوبن رجان نسی چاچ د مياشت ولي دلا دای به وجوبن رجان نسی په د فرش ولا و ان لم يقبل امام شهادته اگر کنو کو قبيل بادشاہ اد شهيدي د شهادت یې اګر که نه وخستلو نه قبلوي بیا به دی که نه وجوبن رجان نسی ومن را هلال رمضانا چا چې ولید میاشت رمضان وحده غشي ولیدله یو سړی ولیدله یا یوې ښځې ولیدله بل څه که سره مال نشته که نه بیا سامه دی به وجوبن رجان نسی په ده باندې فرش ولا اګر که بدشاه او د شهادت نه کو قبیله څه په شرعي دلیل باندې که نه مثلا چې دا هغه یا فاسق و او یا ای بل څه تهمات دی وجه نه امام د شهید نه کړی قبیله بیا به د یې رجا نه شي چې د رمضان میاشت لیدلې وي لقوله صلی الله علیه وسلم دې حدیث مبارک ته وجه نه نبي سم فرمایي سومو لرؤیته وفترو لرؤیته سومو لرؤیته سره رجا نه شي دا پریدو کړې میاشت باندې و ان افترا و کچره موته کړلا نیولې وه به موته کړلا فاریر قضا بیا په دبو نیواری را قضا دو دل کفاره ته کفاره شپه ته نه پمند وړي کني چې د په حق شمیز رمضان کړو کنه چې ته ونسره را اگر که امام دکنه شدین کا کبیره او درې راونی ولا او موته کړه د رمضان رژیم خو چې موته کو بیا کنه شپه ته نه پمند وړي وقال شفیع رحم الله علیه کفارته امام شفیع چې نه په دبو نه کفاره د شپې ته به کنه نسی ان افترا بیر وکا کچره په جما سره متکړی وی جما یې کړی وی ځکه چې دبو نه د په مذهب شي کنه کفاره خلی په جما باندې رسی په خروب شو باندې کفاره نه وړي جما و نشوی د جما یې وکړله نر خلق نه ورې ژکړی خو درې ژکړی و ځکه چې دلی دلی و دا د رمضان رښه مو تکړه په دبو د شپې ته ووشتله لانه افتر فی رمضان حقیقتا ځکه چې درې ژامو ته کړه په رمضان شي چې حقیقتا رمضان ده لتیکونه به حقیقتا ځکه ده چې توکن د وجه د تیکون د دنه په رمضان مو ده دو خپل یقین ده چې مو میاشت لیدلی ده وحکما او دو کنه افطار وکړو په رمضان شي رمضان حکما شا شریعت په حال باندې د رمضان ده لوجوب سوم علی ځکه چې رضا په دبونه واجب شریعت حکم بلو چې تر رضاون سره نه حقیقتنا رمضان وو حکمنا رمضان وو او د رمضان رژه مو ته کړله په جماع یې مو ته کړه په د شپې ته ووښته ولا نه امیر دلیل دا چې ان القاضي رد شهادته بدلیل شرعي قاضي یې د شرعي رد کړله په شرعي دلیل باندې چې د قاضي امام چې د شهیدي نه وخلي دا به سوله بل خو نه ده چې سوله بل مردود کوي که نه ښه سره وي حجت به سره وي که نه ټول خیالات یې برکړي دي کنه او په ټول خیال په میاشت باندې مرکوز کړی وي اذن په خیال شیخ خپل میاشت پیدا شي جوړ شي په تصویر جوړ شي کنه ګرد میاشت ته غړي اځي کا میاشت جوړي اځي کا میاشت جوړي کنه کله کله بالکل په کلا کې چې میاشت مولې دا ومل دا کنه خو میاشت نه وی کنه اخیالي میاشت وی کنه چې اده په خیال شي جوړ شي وی کنه ویني په خیال شي وی کنه چې بهاري وینه عمر فاروق صاحب په واښه یو سړي ځا وکړو رایت لیلا چې میاش مې ولیدله دوی ته چې دا لوس تون کا په وریځ داسې لوس تیر کا لوس تون کا په وریځ تیر کړه څه وای چې کسا وای چې فقط ته وای سو چې نوینو و تزیر شو یک سا دا و تزیر شو میاش نه نه لیدله نو چې دا چیرته کوم د وریځ وشته دا چې شو ده دا چې خو دا ته خو زه کړې په میاشت باندې کنه اوشته ته لیدل شي نه میاشت ته جوړ شوی دا کنه نه کله کله کنه وهمي میا جوړ شي کله کله کنه دی ویډیو له وشتوي کنه ټول از مراوي ټول لا ویسه کنه ویني وتی وینه کا پرن شي کچې مو میاشت لیدل کنه ونه را چاته نشو روښه را نه کنه چې کنه ویني اته مت غلطی ده نه فورت اورث شبهتن به دې کنه شبهه پیدا کړل چې د قاضي او د امام ا د شدی مردوده کړه او شدی نو خلی هغه میاشت په دوه کښه شوبای په دوه کړل کنه وهذا كفرات تندر او بشبهات او دا کفره خو چړنګړي په شبهات باندې حدود کنه کفرات دا چې معمولی وندې په حادثه شبه په دوه شي بیا کنه حد ثابت دي او نه کنه کفاره ثابت دي نه کنه بعد یو کړل ګناه یې وکړو ځکه چې په درې شا فرض وه د به نیوله خو دمره یقیني نه ده کنه شا چې په ده باندې مې شپېتا وړوي کنه شبا شتا په شی د دې وجه نه کفاره نه پوړي قضا به وروړي ولو افترا قبل ان يرد الامام شهادته اختلف المشايخ فيه کچره موت کلا په خوای دې کنه چې بدشاه د شهیدی رد کو بیا مشهه په دې اختلاف کړل یو سړي کنه د رمضان میاشت لیدلې وه سبو ته د کنه رمضان والي د میاشت رضا ونیوله او امام ته بادشاه ته یندر وغلا چې ته پیش شي و ته شهیدي وکنه رضا ونیوله خو بیا ا دې کې اظهار نه مخ مخ چې پاته ولګي چې بادشاه د شهیدي قبلوي کړه دوی کنه دا رضا بیا موته کړله بیا مشایخ فقها شه په دې اختلاف کړه ده زنه فقاوی چې شپته په مونږ ووشتله ځکه چې کنه دا پته خو یې نشته کنه چې کچېره کړی شي کچې امام د شهیدی قبیله کړیا وای آیا قبیله کو چې د قبیله شي خو ټول زمونه بیا رشاش له رمضان شو کنه نو خو د شک نه و د شبینه کیسه اوتله بیا شپته په مونږ وړي او زنه فقهاوی کې چې احتمال شته کنه یا جو وسونه کې احتمال شته چې قاضي د شهادت کارت کو خاص احتمال په شپوت ده دا یې باید کړه هیڅ کوي بنا رښه به نه متوي الا مع الامام مګر د بادشاه سره د امام سره کنه دا سپینوي که چې مخ دې شپې راشلې څه کنه په دې شنه خو جتای میاشت وي نه سبو ته خو مو کنه یید ده نه چې نره خلک کنه په دې مول شي په دې بادشاه کنه یا اعلان نیو کړه رښه وي د باندې رښه وي وبند د شمه رښه باندې سي لأن الوجوب على الاحتياط ځکه چې په سار سمې چې وجوب در وسره احتیاط ته وجه نه چې کدای شي که چې رمضان ویا ټول درې وی کنه او په دې بل طرف تک نه احتیاط په دې سره چې رجا ده ونسی ولې احتیاط بعد ذلك فی تخیر افطار احتیاط دې نه وسی په تخیر د افطار شدا چې افطار د ورسیا کو کنه ولو افطر او کچیر دغه یو بوند د شمه رجا نیولې او بیا موت کړه لا کفاره علیه بیا کفاره نشته باندې اعتبار الحقیقت اعتبار وکوي حقیقت ته حقیقت خدا دې چې د په حال شکنه دا یو بند د شمه د په خښه کنده غید ورځو د دې شپې راکله پاور بند کنه میاشت دلی وای د په حق سره رمضان و حقیقت ته اعتبار ده نه د په شپې تن پوری حق برنګور د قضا به وروری التي عنده احکه چې د څنګه ده دوه میاشت دلی دو واذا كان بسماع علة قبل امام شهاده الواحد العدل في رؤيه الهلال رجلن كان او امراه هرن كان او عبدن دا د ثبوت طریقې دي چې رمضان به سرنګ کنه ثابتېږي و دې فطر میا کنه میا ثبوت به سرنګ کړي او چې پس مرشي علت وي و اذا كان بسماء علت او چې پس مرشي علت وي علت نه مراد کنه ګارد وریز ګارد دا وریز دو کنه غبار دا خړې پړې دا اکا شدینا و او که مریای و کنه او کاسیل و چې پس مول شکن علت وی گرد هو بار وی وریز وی کنه هغه وتی چې مو د رمضان میاشت ولیدله او وی عادل د امام بکن هغه شهیدی به قبلوی لانه امر دینی ځکه چې دا کنه خبر چې مو د رمضان میاشت لا دا د یو دین ولې چار دو دین ولې اقتصاد دو شهادت نه ده د امر دینی ده د دین خبره ده په دې کې سره کنه په دې کې ثبوت سره چې دا رمضان شي چاته هڅه دنیوي پیدا نه په حاصلېږي کنه نو ځون ته دنیوي پیدا حاصلوي او نه نر حق ته څه دنیوي پیدا ویر کړل کنه چې رمضان ثابت شي بلکې کنه په خلک باندې رژې کنه هر لاګو کړي رمضان به شي خلک رژې نه شي دا بالکل خالص امر دینی دو په دا شي کنه دنیوي مفاد نه د ذات پرستا او نه کنه زیرا موږ ته پرستا و مې دې پرستا فاشبه روایت د اخبار بیا دا خبره مشابه ده د روایت حدیث سره اخبار د ما خبر دو لکه د حدیث کنه روایت چې کې کنه چې مو د حدیث په کې ستو نار بدل ده د ثای کنه عادل وی سکاوی کنه به پاشه ته نشي کتل کچ ته خو سکنه شدا یې ته خو کنه یا مریایې سکار وی کنه چې هغه حدیث وشای چې مو د حدیث په کیسه نه ویره ده کنه بیان کل کول شي کنه بیان ولا شي ولهذا لا يختص بلفظ شهادته و دې وجنا چې دا یو مر دینی ده دا مختص نه په لفظ شهادت پر شهادت کنه شهادت لفظ نه ته شرط او چې وی چې اشهد بالله انا زه په د الله شهیدي کوم چې مو میاشت ولیدله او دا رنګ کوم د قضیه مجلس هم نه وته شرط چې دا خبره د قضیه مجلس کړی وی چې اځي کوي چې مو میاشت ورید لکنه بلکې ته دا دې کنه کیسه وکړه په جماعت کې کیسه وکړه چې مو هم میاشت ورید لا او سای کنه بالکل سوفیز دې کنه عادل او په عدل شي کیسه نه وکنه بیا کنه هغه نه را چې کیم عرب دین کې حال تا کنه پټوله باندې د رجار غلا ټول به رجان نسی وتشترط العدالت عدلات تحت وي بعدل لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول ځکه چې د قول فاسق دین په خبره شي کنه انا منظور ده کنه فاسق خبره کنه دین په چاره شي هغه باندې اعتماد نشته هغه نه کړی خبره ولا وتويل قول التحبير رحم الله عدل كان وغير عدل امام تحبير صاحب کنه لږ کې په دغه شي تعمیم کړی ده چې که سړی وه او که ښځه وه که نه کاسیل و که مریای و که عادل و که غیر عادل و دا تمیه پېژني چې که عادل وه او که غیر عادل وه دا د ظاهر روایت نه که دا عبارت خلاف ده ځکه چې غیر عادل که نه خو فاسق شو بیا که نه فاسق شو نه قبلېږي که نه ا دې وجه طویل په شو کور طویل دې کو ته خوي چې عاد نه کوي نه ان يكون مستورا چې مستور الحال وي مرتبه دا د یو عدالت ته او یو کنه فسق دا یو مستور الحال دا چې بینه بین مرتبه دو کنه عادل یې کته ویل شي عدالت یو ملکا دو په انسان شي یو ملکا دو کنه چې هغه یې کنه په دې باندې بحث کوي کنه چې هغه نیکه چاره کو د بد چاره نه پرېس باندې کو او درنګ هغه چاره نه پرېس کو چې کنه خلاف مروت وي د سړی ته به کنه ته نقصان پر رسېږي د مروت نه خلاف وي هغه چاره نه باندې کوي کنه دغه صفت ته عدالت ورته ویل شي حاصل دا ده کنه چې ادنا مرتبه یې کنه چې د سړی کنه صلاح یې عالی وي او فساد یې کم وي کنه نیکه چارې ډېرې کو او باندې چارې کنه هغه کم وي بد نه خو څه خلوص نه دي او ګونې نه کم وي کنه به دې عادت ورته ویل شي ا کبیره نه پرېز کو په سویرا باندې کنه اصرار نه کو دا عادل ده او یو مستور الحال ده مسلمان دی که چې دا پته نه لګي که چې دا نیک تا او کنه که دا بدول ده دا پته نه لګېږي او یو یو کنه ظاهر فسق ته چې فسق کې جواب دی کنه جواب عالمي پسې دی کنه کبیره ګنې پسې ویني یا صغیره ګنه باندې سره خلک ویني هغه فاسق ته ویل هو کنه بالکل خبره کنه نه مندې لري نه دوته به کنه دیږي غیر عادل نه کنه امام تحوی صاحب چې سمکا دینه به فاسق نه مراد دینه به کنه هغه مستور الحال مراد وي دا یې دې برت تصیب پره چې دې برت په منځ کې صحیح وندې شي کنه هغه خلاف ایسان ورکړي جمهور سره خلاف پوښتا جمهور کنه خالص عدالت ته شرط مسل خلوه نه قبلوي عادل بي بي کنه افسق ولا يد مستور ولا شکنه خبره نه قبلوي بي بي عادل والعلة غيم علة كان وريد تبلا شيء او غبار یې ګرد ته ویل شي او نه خو یې دې په شان که نه بله که نه فضا شي که نه څه ګرد مرد و څه لګای میګای و و دا کن چې کیم طرف ته افق ته چې کیم طرف ته یخ ته راشي کنه ټول اسمون نه مراد کنه و اذا کان به سما هلت چې پسمور شي هلت وکنه مشرق طرف ته یا شمال جنوب طرف ته د افق نه بالکل پسانګ بده کنه ان مراد چې کیم مغرب طرف ته کنه هغه یخ ته کنه فزاد او یخ چې مشکل دي ا طرف ته چې صفا وي کنه ا طرف ته چې کنه ګرد هو بار وي لګای وي کنه بیا دل کشین وي کنه دا غشې دل دشین وي وفي اطلاق جواب الكتاب يدخل المحدود في القذف شوي قبل امام شاهد الواحد لازم قبل بي امام شاهد واحد عادل با قبل بي دا مطلق ويلو دا كنا چې کبروي امام شهادت د یو عادل په اطلاق ته جواب د کتاب شه په اطلاق ته حکم د کدوري شه داخل شو محدود فی القذفه هغه سره یې کنه چې چې ته قذف یې کړو چاته کنه قذف کړو بیا پابو نه کنه خدای قذف جری شو دا اتیا کړې وته ملو شو دي کنه چې هغه په شادي باندې پابندي دوه وراتو بل شات نه بادا د شدي مکه بلوي څه کنه خدا کنه اې دې کنه میرا بعد اوس تبا یې سړي وا اې دې کنه سړي کنه د رمضان د میاشتې لیدل کنه خبر ورکو چې مو میاشت لیدل کنه دا پښه د خیر دا دی ولا با قبلېږي او په دې اطلاق د حکم د کتاب شه داخل داخلېږي ا محدود فر کذب په داخلېږي بعد متابه پاس نه چې تبا یې سړي وي ودا ظاهر روایت ته ځکه چې دا خو شاهدین نو کنه شاهدین نه قبلېږي کنه ولا تقبل شات مبادا دې کنه شاهدی مکه به همیشه دې پر کنه اتیا کوریا وته ولګي شاهدې کنه خلک ته چې د محدودین فکنه نه دا قذف چې قذف یې کړل خدا خو شاهدی نه دوکنه دا خو کنه یو خبره امر امر دینی دا خبره دینی دوکنه ویس نکشو دا تیبا یسری دوکنه به دا خبره چلیږي وهو ظاهر دا ظاهر روایت ده لانه خبر ځکه چې دا شهادت نه خبر ده وان ابي حنيفه رحمه الله انها لا تقبله امام سمنا يوري ودغه دا چې د محدود فرقه زفلا دا خبره به کنه قبلېږي لانها شهادت من وجين ځکه چې من وجين دغه شهادت تا ځکه چې سی به کنه مجلس قضا تا په خپل به اعلان نکو چې کنه میاشت ویني چې مو رمضان میاشت ولې دا کنه خلک کنه تو سره راول شي په خپل به اعلان نکو کنه دین به کنه قاضی ته بل شي مجلس قضا ته راځي حاضرې شي کنه اته به خبره کو اعلان به هغه کو کنه نه مر وجهن دا شهادت ته دی وجه نه کنه چې محدود فل قذف وي به دا خبره نه چلېږي کنه هو ظاهر مذهب دا چې نه چلېږي منځري شي کنه قاضی و خسلا شي دا وكان شفيع في احد قوليه يشهد المثنى هو مشفيع صاحب چې شرط کولای کنه په یو قول شي دوی کولای نه مسنا شکه چې به دوا قسم چې پاس مو شکه نه ګرځو هبار وی لپی و د رمضان وی لوي کنه به دوا قسم ته شرط نصاب پدوي والحجت علی ما ذکرنا حجت پد باندې هغه چې به ذکر کلا چې دا شهیدین نو دا د کنه یو دینو علی خبره ده په دا شی خبره کړه چې لري وقد صح ان نبی سم قبلا شات الواحد فی رؤیت هلال رمضان دا ثبت شوی دو سو امر ثبتا چې نبی سم کبیله کړی دو شهیدی دی وکړه وحیدا په لیدو کې د هلال د رمضان شه رمضان میاشت وا او دا یو کنه سای وګړه د بدیا نه کنه هغه وته ویل چې میخو وګا میاشت دی وکنه به سم هغه یو سای خبره وخصه کنه او اعلان یو کړو په خلک باندې رټا کړه ثم اذا قبل امام شاطر واحد دیر بعد چې کنه کبیره کو امام شهیدی دی وحیدا او فطر نه ثابت وي په شهادت یو کا سړي باندې ای په خپل پخله باندې کنه روان شوي کنه دیش می پیرا کړی بیا کنه دیش کنه اس میاش نشي راځي په یوه کوي ځکه چې موږ چې هغه میاش پیراټ لو وتله وعن محمد انهم يفترون محمد سم روایت ته چې نه دای کنه یت کوي به ويثبت الفطر او فطر ثابت سو کنه کامل سو بناء على ان ثبوت رمضانيته بشات الواحده فیتا ثبتی جی ابتعا نا ثبتی جی بنا پا دیبونی چه ثبوت تیرا مزل تا پشاتی یو واحد بندی شوا دا دا ثبوت فیتر دا ابتکنا بنا ان دا اواز سر ندا یو سا یو گل کنا او ریز و گارد و کنا یا برومو وی کچه مو اید میختی دو کنا هی په خپل باندې یت میاشت ثابتې اړې پر به دوا خو په چار دی کنه په ګردې په بارو میاشت په وریځ شه خدا خدا سنو کچ ایسه دی یو کنه ای دې پر دا خبره کو کنه دو خبره چې کړی واخو د رمضان میاشتې پر کړی و کنه نه دا ابتعان د یوسری په خونه باندې یدنا بلکې بنا انده بنا انده ما چې میر رژې دې شپې را کړې کنه رژې مې دې شپې را کړلې په دیش نه میاشت زیوت نه وی او البته د رژې مې ویل شوی که یوسری په خونه باندې کنه نه فطر ابتعان درو لدا بنا اندرو نه وكم من شيء يثبت لكنا زمنا ولا يثبت لكنا په شهادت کې نه وې کنه دایې سره قابله دایې ته ویل شي کنه هغه شدا چې بل بچي کې چې دوی خدمت ته ته نوستوي خدمت یې کوي ته قابله وتی دایې وتی یو شدا دوی کنه وروته لا کنه خدمت ګور او یو کچې پګه اپن کې کنه اپن کې شې ځای وشو کنه ډېر حق نه لري کنه خو ډېر چې کړو کنه وکړي ځای وشو کنه خدمت ته زنوستم ټول کنه د خلک خبره ونه مني کنه ساتي ځکه چې خدا ته نسو په دا مقابل باندې خلک نو ورسي کنه چې آی پستر کې باندې ګوري چې ځای کېږي کنه کېږي کنه نسب ثابت شو کنه سبو ته میر سبو نه جګړه جوړ شوله دا غږ کوي ته ویکه چې دا خو کنه اپلور مې مشوه ده اپلور مې روسو ما حساب سره ذاتو سورې دی او ته چې راته مې ورې نه یې کنه په دې سره رښتې کنه او د نسب کنه سبب تا کا یو قبیله په سره باندې کنه دا میر څه حق ګوره ده کنه یې سره وري دولت په دولت سره ورتي کنه او د دولت له مملا دا سو چا دې پر دوا شي درو پچار دي کنه دواړه به کوم نورون وی یا به یو نر وی کنه او دوی قصه به شدی وی چې چا سره د مملا جوړ شي دوا شي دن برور کنه خو دې ولا کې سره نو ځکه چې اذن سب په سبب سبب تکنه خو جوړ شوی دو کنه ا په بنیاد باندې کنه یره هغه میرو سره حق دور شو و اذا لم تكن بسماع علتن واو چې پس مون شي علت نوي اسمون بالکل فضا صفاوي شینده بلم تقبل شهادتو شهیدی به نه قبلېږي رمضان ولا کسادو کنه هغه کنه د یو یا دوی یا درې ولا کسان نو کچ یو کس چې ملي دی یا دوی چې ملي دی کنه هغه نه کوي حتی یراو جمل قصیر حتی که چې ډېره جمع وي نه کنه ډېره جمع سمره دو چا کنه تعداد وشاله ده که چې دمره وي او چا چې دمره دو کنه صحیح خبره ده چې یکول علم به خبرهم چې حاصله دي کنه یقین دې په خبر باندې هغه امام کنه سو پیسې دا یقین جوړیږي کنه چې دمره کنه حاصله جمع شو ده د مختلف اطراف ولدي کنه او دمر حلقه بیا د درویګه باندې اتفاق نشته راکړه هغه یقین جوړ شو چې دا خبره رښتینه ده کنه بس لأن التفرد برؤيته في مثالته يوم العلته دوتا تفرد نه چلېږي که چې یو کسر وي تفرد نه یو نه مړه ده که یو وي که دوه وي که درې وي که نه دا تفرد دا چې اسمون بالکل شین وي صفا وي که نه وته ته یو یا دوه یا درې کسونه رسېږي چې موږ یاستو دا بل چې موږ که نه دا نه چلېږي ځکه چې تفرد په لیدو که باندې ګوښونه په لیدو که باندې چې ګوښه یو سره وي چې موږ په دغه مهال چې اسمون شین وي دا کنه حالتیا وهم تخلتیا ورچوي کنه سړي په ځنه ولا کې ځکه چې پتو نه تیز نظیر ولا خلق ثابت وی لور دي کنه و دې مرستر شار د چې په دې شار شي یې کنه لا سره پیندل در کنه ابو دي دو خلق کې ټیو ته نوستا په دې کبه تکزیو ته وتلا ده کنه او افق ما سره یو دا فضا ته پادو توي مینه کنه بچندولې دي نه پاشه چلی دو نه پاشه لیدو کنه ته یو کدی ده فجو توقف ویش به توقف وجب ده کنه چې سه پر دا تعداد دیر شو نوی امر ده کنه خبره نه مني حتی یکون جمع کثیر نه حتی که چې هغه ډیر جمع شي بخلاف ما دا کنه به سماع علت په خلاف ته سماع چې پس مرشي علت وي وریز دو غار ده هذه کنه بیا دا احتمال شته بلکې کوي د احتمال چې دته ده کنه چې کیمیکا ویلور ده په دادی کا ده کنه وریز نه وي چې ډېر کسونی به کنه هغه قبرېږي چې آل محله ته دا د محله ولا خلق مراد ده کنه چې د یوې محله ولا خلق پیرا کېږي ا محله ولا کنه سو یو خاص شمیر نه کنه ا مثل په دې دهات شي مثل کنه ککریا بده وړ وړ کړی دی کنه او بازار شي ستر ستر شاري نه وي اده کچ پاته کې به محله پاته کې کنه پکې ما محلا شي چې تو چې تیر وکیا دا یې کنه سل دوا سو درې سو کې نه په یو محلا شو وی کنه بیا پاته حتی د سی محلا د سی کنه پر کې محلا محلا جنگي کنه او پر کې نه مرکې په کې به د نمبر په باندې وکنه پاته لګېږي اشاره ولا محله هغه ستري وی و دې کنه امی سو محلا شو کنه دا سې وی کچ شل کې راوي سر په شي پین کنه پندراس کې راوي په شي کنه ایو وی جامه ولا کنه اما حلابه لشي بیا به کنه پنځه مړه د محله ولا قسم کو چې دې کنه امړي چې سنه دوای په دې کلی باندې په دې خلک باندې خپل نس مړ به قسم کو ان اده کا پنځه مړه قسم باندې خلاصېږي کنه د خلک نه دوته چې پنځه مړه خلک به دا ډېر دی وجه مکثیره ده ولا فرق بين المصر ومن ورد من خارج المصر او د سفر کې په میون د کنه شاری شي او په میون کې چا شي چې د اشار نه بهر شار نه روغلوي زنه فوکاوه دا فرق کړه ده چې شار نه کنه بهار ده بهار سره یو غلا ده هغه وی چې مو میاشت ولید ده کنه رمضان ولا میاشت ولید ده واسمون شین وو ا دې خبره ده مله شي ځکه چې کنه شار شه بهار شه فضا صفاوي رکوټینه نه وی کنه بنگلې وی چې چې کنه نه کله شي کچې لیدلې ده کنه ولا بل پشار شنه نه ده پشار شو کنه بنگلې دي چک چنګ مغناتی دې پر اړوي دا کئی دا دا کئی بی دی اختراز پر وی چه پشار شنوی کنا اے بہر نبی اگر غلوی اگر شیدی کو کنا بیا پا طریقہ دی مفہوم مخالف سر کنا اگر دا کبیرہ شی ذکر وی چه شرا دوی تا کنا پا کتاب شیستار شی کنا وکذا دا کنا دا مکان مرتفن فی المصر درنگی پدیشا پارتن سا چه پا یو پچک دیوی تا نوستا کنا و یو کیز بیتا نوستا اچک دیولو چه مولی دری دو اسمول شین دا و نر حکنو مالی دری یک پدیشا فرق نوستا نبی کبری جکا چه جمع کثیرہ نوی او تو یو کاس یې کنه نه کله شي چې ته خاطر شو یې کنه ترې خلک سره یې کسب بوته نه برابر یې کا وایدا کړه به سمایلتن لم تکمل فی لال فطره الا شات رجلین او رجلین و امرتین او پس من شي چې علت به نه قبل وی کنه په حلال دي کم کم اختر شي مگر شدید کنه دوی سړی یا یو سړی دوی سړی دو تا خالص شده ولا شدین کبری جی کنا کسل پیراشی یا کنا چه خالص شده وی کنا سرائی نیو سرائی بی اگا شدین مدری یو بی سرا تلایا بی یا بی کنا خالص سر یونوی دا شدون یا بی یو سرائی بی کنا و دوی بی شده وی نه عدد دا پچار دا کنا او زقرتا پچار دا شمیر با پیراوی نصاب بی دوا کسن بی چه وریز بی گارد بی کنا هو بار بی علت بی او زخورت او ته په چار ده ادا په چار ده ځکه چې دا خالص دینی چار نه لانه تعالی کبی لف البدن ابدا په دې شهادت پر کوم دې بندا نه پر تلې دو کنه خلک به دې رژن خلوص شي خروکینا شکینا دي کنه دا غاله پشه خلک ته پشه گاټه دو او بل لا فقراوی ته گاټه دو کنه په دې غس مدار خلک به سرسیا ووري کنه وا به کنه فقراوی ته ورکوي وول فطر چاغه یت کول دي دا نه فطر عبادت او لاس ورې کنه د سم ورې دروغ لا ناقل وته وته کنه هیڅ به قرباني دا غزنور نه ولشي او غشه خورل شي نه دا بنګو ته پیدا دو په چار دو کچا غنه صاحب د پیراشي و ان لم يكن بسماع علة كباس مرشي علت نو بلم تكمل اشاعه جماعه م ب ن ك ب ر ج مگر شاته کنه جمع کثیره اسمان چې شي وي کوي د رمضان او د کام عيد میشته کنه او د سترې میاشتې به کنه اې د پر ټوله بیا خبره ده چې جمع کثیره په چار ده یا کولې مو خبره مې چرسي کنه علم او یقین دی په خبر باندې کما ذکرنا کې چې ذکر مکړه ووقت صوم من حين تل الفجر ثاني الى غروب الشمس او وقت رجه در خاطو کې د فجر ثاني نه دا چټو ده کنه اذن رجه سری کېږي ای غروب د شمس را سې کړ چې په فوق باندې کړ غمسه غډي بشي لکول تعالی کولو وشبو حتا يتبينكم الحيط الابيض من الحيط الاسود فرشتہ شیطان چې ته شورا شي کنه سپین مزه د تیر مزینه کنه چې هغه چوده دو کنه چې چوده شي د دې څخه نه خلق شو کې څه شپه دا هو ابدا شو لا ثم کنه اعلان کاله بیا فرمایي ثم تم صيام الليل برجا پر کوي څه تر شپه راسه شپه دې ته وایي چې ورمسته ګاډي به شي دا انتها شوله والحيتان بياض النهار وسواد الليل دا دوا مزي اذن د ورځ سپینوله او د شپې تیروله مراد ده وسو مرجا چاته له شیشه دې تعریف وکنه ځکه چې هغه نیتونه مختلف رژې مختلف نیتونه وی کنه او نیت چونکه هغه یو رکن و پر رژې دی وجنه اس به جميع تعریف کړل شي اول امساک رجا د زون نیول دي زون بندول دي عن الاكل د خروقنا و د شوقنا و د جمانا نهارن د ورزه مع نيت سرا د نيات انيات چاته شپنه صحیح کړي چاته ورزه را صحیح کړي کنه فشر ده پشاره شمانا دو لان سما في حقيقه الوقت والامساك ځکه چې رضا کنه په حقیقت لغت سره اذا پات حقیقت لغت اذا پات بنی ده کنه نه په لغت سره خلی امساک ته ویل شي مطلق امساک چې ځنه پرېز وي له ورود استعمال چې استعمال په دې ښار ولا ده کنه بی مریم هتی سای سم بچای په یدو شو کنه کنه خپا و دې ته چې د حال په پر ځغوي پښتنه بنه کو چې نه خوند نشته ځای د سرنګ ولا ده کنه دا وحي وته وشو لا کنه چې څنګه ته ویایي کنه پښتنه د کو چړي ده کنه به ته چې کنه سمت للرحمن کنه فلن اكلم اليوم مسيا مودي الرحمن دي پر رشاد وكنا دي چا سره نه رشاد وكنا يعني شغدونا مي رشاد وكنا ولي شغدونا بارا ايه تا سمت ولا شلتو تي كچ مو رشاد ز خبر نه كنا د واجب ورود استعمال نه کنه په دې کې امساک شه هل انا وزید علی انیتو فشره لیکن چې څو دا کنه په دې امساک باندې نیاته په شریعت شکل چې نیات پیدا ویه اسی د کم سا کو کو د حروق نه او د شوق نه کنه او نیت نو بیا رجان دو لته تمیز بل عبادت من العادت دی پر چې بیر شي کنه په دې سره عبادت ته د عادت نه کله کله واسه عادتن چې کنه حروق شوق نو کو وخت سب نهار او د امساک مختصر د ورځې پر شپې کټول شپه حروق شوق نو کې تر رجان شي وته ولا لما تلونا جايات من تلوتنا ثم اتم الصيام الى الليل ولانه لما تعذر الانسان بل هر کچې وسال خو متعذر ده دا سه رجا خو ځکه نشي نیولا چې چو دینه د رجا کله بیا مشوم شو بیا سکنه بیا بیا خلق شو نه کې کنه شپه به دا سره ثبوت بیا رجان سي بیا رجان سي چې شپه دا رجا یو رجا نشي کېدل کنه بیا کانه تعین نه هر اولا بیا تعین نه هر او کنه به اختیار ده چې دا مساک ته د ورځې وي ليكون على خلاف راتي چې دا خلاف عادت شي شپه خو اصل تقریبا تقریبا کنه خلق یو چې خلقو کو به نه ټول شپه خبینه کو کنه ټول شپه خلق شو کنه خلق کینه شو کنه د ورځې وی کنه سوار چای شي په دې ورځ سوار میږي بشي سوار نه سنا چای په شي کنه چې د رضا کنه د عادت نه خلاف رو شي کې د مشقت نه جوړ شي والے مملې باته او په خلاف عادت باندې کنه بنا دې عبادت او چې سمره عبادت نه دي کنه هغه چې ردی کنه چې د عادت نه خلاف شي جنه پس کنه شي برداشت کوله وطهارت عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الادا في حق النساء دو ته نوې تور کچ دغه امساک ته د خلق نه او د شوق نه او د جما نه د ورېځې سره دنیا ته او کنه سره د پکولي چې پوکا باوي کنه کچېر شدا و پوکا باوي خیز بیان وي نفاس بیان وي کنه هغه د رې په حقیقت څنګه خل اور پر شرطه تو عرب د خیز نفاس نه د شرطه ته حق د انسان پر اې دې وجه نه کنه کچېر شدا خیزا و یا نفاسا و هغه ران شي ولکه چې شرط یې کنه ورته